دا ورځ بیا چې لکې مر راون ده که نه دې ته حدیث د ام زرع ویل شي حدیث ام ام زرع که نه دا په حدیث شي یو ګرون حدیث ده که نه شم او دا حدیث چې کیم ده که نه دغه تخریج لکه امام بخاري صاحب کړه ده دا رنګ امام مسلم صاحب یې تخریج کړه ده او دا رنګ امام ترمذی صاحب په شمایل ترمذی شه دې تخریج کړه او امام نسائی صاحب چې کیم ده کنه دې تخریج کړه خو امام نسائی صاحب د حدیث مرفوع ګرځوله ده حضرت عائشہ د رسول مبارک نام نقل کړي او په بخاری شه په مسلم شه په ترمذی شه دا حدیث موقوف ده په حضرت عائشہ باندې لکه مثلا د عائشه طرفه نه دا نقل کړي لکه کیسه عائشه کړي ده کنه البته په اخر کې چې کوم دا کنه بشویای په دې حدیث په اخر شی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع کنا دا ټکړه مرفوع ده کنا دا ورسې چې د کیمر روانه ده ونه را ټول حدیث چې دا دا موقوف ته په حضرت عائشہ باندې دا اول سند ته کسا کنا اول سند ته کسا کنا پدیش جکیم عن شام ابن عروه عن عبد الله ابن عروه عن عروه عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت جلس 11 امراه دو وی حضرت عائشه وی بهر حال نسئی د ټول حدیث مرفوع ګرځوله ده رسول مبارک نه حضرت عائشه نقل کړه ده او بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف هغه بهر ته شابه موقوف ګرځوله ده و دا آخری ټکړای چې دو دا مرفوع ګرځولې دو خو اصل شی دا مطلب دا کنه چې دا کیسه څه دو کنه ظاهر خو موقوف لري دا شی بهر ته حساب باندې خو شارحین وی چې دا په حکم د مرفوع شدو ځکه چې دا کیسه حضرت عائشه کړی دو رسول مبارک ته او رسول مبارک ته چې وکړه رسول مبارک کې تقریر وکړ انکار یې نه په باندې وکړو لو کنه لکه مثلا شاګرد دې چې تروي استوسته او استوس په باندې غلا شي خدای و درف دا درف په حکم شدا کنه شم یو صحابی مثلا یو کیسه رسول مبارک د ترای و رسول مبارک په غلا شي انکار نه په باندې وکړو کنه و دا دا شوله که ده رسول مبرک خبره شدی کنا دا ده مرفوع به حکم شدو نرده اگر که حضرت عیشه ده کسر نکل کریه دو خو حضرت عیشه ده کسر تیرا کریه دو رسول مبرک ده و رسول مبرک سه انکار نده ببنده کرده بلکه ده تقریریه کرده بیا دا یو لفظ زونه چې سره نوسته دی چې کیم ده کنه دا لفظ یې سره وکړی د یو لفظ سره چې ټول به میشتو په خپل مړیونه باندې نن ځای دی کنه شاجه ته څنګه د خپل مړ نه خاصه کنه یا خاصه ته څنګه ته څنګه دا لفظ یې سره وکړو کنه دا ماعده سره وکړه ټول یې کیم ده کنه جنن وی ده مریون خبره وی نه پتا وی ریخ پتا گر پا جواته وی کی کانا شا جه تو سر شده کانا ده شای تو سر سرانگه ده خواش ده ده نده ده خواش سسی پتی ندی بشه سنوک سنی ندی بشه کانا ریخ پتا گر بنده وی جه کم ده کانا سر بیانوی کانا شا ده یوی لس شدونه ده سر نوسته بیا ده یوی لس شدونه زنوی که ده یمنی شدونه وی کانا ده یمن وی او زنوی که ده ده مکه مکرنه جه کم ده کانا شدونه وی خو بار حال جه سیک وی خو د میلیونه بیانې چې کیم ده کنه کړه ده شم اچھا جی ایسے کسی کنه ووی قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال حدث قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشه ویلی الا یکتمنا من اخبار ازواجهن شیئا چه نوی سره پتوی دی دیغه کیسه و دی خبره دی مریون اخبرنا ایت شیئا ریغه وی سره بیانوی کنا پتوی وینا کنا صدا لاوزی سره وکرلو ایس کسا ایسا لگیا کیه دی کنا ایس مجلس شری کیه دی کنا شان ایوا لگیا کیه دی بیاد رایما دو بیاد رایما دو یوی لکوارا چه کم دا کنا ایده بیان کرده قال فی الاولا اولینه یورتا اولا زوجی لحم جمل غصن زوجی لحم جمل غصن یا زوجی لحم جمل غصن على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى له حدیث تکی دی گرون کنا معنی تاریخ سوچ کئی کنا شام بیا چې دنګار یې شاوي که نه شه هغه هغه څه دا خدا چې کیم نه کنه دا سپیرال چا چې کیم نه کنه طبیعت نه وتا شي کنه شه دا به دنګر یې غشال لکه به فائدې غشوا اې دې نه چا ته فائدہ نه ده سدل نه وي چا خوشاله کنه شه خروج به فائدې غشوا کنه شه دا څه چې کیم نه کنه دوی یې چې دا مو مړ به فائدې ده کنه شه دال ته فائده ده کنه چې صح بخیل ده او صح چې کیم ده کنه کنجوس ده چاته یو خره پیدا چې کیم ده کنه نه نه رسي بیا د لنګری غیشا چې د غره په سر شیر ده کنه دا اوس غره په سر باندې او دا ته غری چې ته لیارانه یو څه غشوی کنه شا نو بیا لیارانه یو څه غشوی او ډیر چې کیم ده کنه بد مزاج ده چې کیم ده کنه دا څه خلق نه نزد کېږي دا کنه لکه ډنګری دغه څه دی چې غره ته سر باندې یې شي ول یار یار څه کوي ورځي نه کنه شا دا مې مخه ونده لاستا چې دا بد مزاج ده چې کیم ده متکبر ده څه نه ور نزد کېږي دا ته چې کیم ده کنه دا څه خوان نه ده ایته منه ته سوچ کا زوجي دوی ته چې خوان دی لحم جملن چه کچره ده شریف بنده وکه ده پا غا بنده خبر بنده ده پا عیبه بنده بیا چه کم ده کنه که غیسی ده مدر بنده خبر سی بیوی چه او پا موده ده افتب سیر شریف کریه دی یعنی بجر بنده خبر سی کلا تعلق رو تعلق چه رو که خدایو پا یو اقبلا مخر نسی زوی بیا اقبلا مخر نسی داینه خود زوی دای پرد دایو مو پرد دی کنه بیا ده لازه ایدالا پا دیگه تقدیر بنده ده منویسی دا وجد چک سړی دا ویل چې ویز وی چک وی کنه شا او دا ویز وا چک چې وی کنه دا بد شکل علی رسی شران سی دې چرټ ویز یو چک وی کنه شران سی دې یو خو بدرنګ لیدل بل دا به وقوف فی لویش چک سړی سی وی کنه شا دا به وقوف فی زکا چې د زرا وې دماغ پر مصفات لاړې راوی کنه شا دا فصلاړې راوی کنه شا بیا دیو جنا چې کیم دا کنه دا داسې چې به عقل او به وقوفه ډیر وی کنه شم خپل مړو وسای چې مو مړ بدرنګا دا او مو مړ چې کیم دا به وقوف یا دا کنه شا عشنک دې دې سره ته ویل شي کنه شا او دا دا څنګه چې کا وځه غزه کنه شا کا وځه کا غزه بیا که داسې به وقوف ته چې کله کله مې زغه دو خوان ورنکو دینه ډارې چې تعلق رونو او کان نه زاغه زه بالکل شیخ فرید اعظم نه جوړ کا او ویلې کنه نه زاغه دا بیا ډاره چې یارا کله بیا نه کور باندې ټولا کنه صداس مې وګرځي لکه آپ رسوي چې معلقه وي معلقه هغه څه ته ویل شي چې نه دار کنه لکه چې مړې وي نه به مړ نه کنه لکه مړې وي من کو حالي دي چې او پټولا کوي نه فتذروها کل معلقه کنه ایغه غاون دی وګرځوي لکه دا انده به بېدا نه بلې چاپ څه ګڼل شي چې په چاپ څه دا نه کیس په مځکه ګڼل شي په د امام صاحب لا کړه سو ولا کنه صاحب دا د یوانې مسله دا چې جنت مړولا ګڼلا چې دغه چې مړنه پاتولا کوي او نه به مړنه چې کیندا کنه ځکه چې بل ته نبی ازو دا کنه سره کافه کړه وی کنه صاحب زاد دینه درس قالت الثالثه درېمه ته چې زوجي العشنکو مړه ده مو چې دا شپای معتدله وی کنا شا بسوح گرم موسم شیا کنا شپای معتدله وی کنا نه رتا سلاوی و نه رتا گرم وی کنا شا سوچ می دا کنا ازا و شای کنا اخبر میڑا چه زوجی که لیل تحامه امو میڑا پشام ده شپی ده تحاما ده کنا شا لکه تحاما وطن شپا سدو کنا معتدله شپای دو لکه پرون او ورجنه چه وزی لکه مزرائی او لا یسألو عما عهده کسو شدی کنا لا یسألو عما عهده دا اصل چه دا دا سه چه کنه دورنگ عبارت یولا دا کنا چه بده سه ده مدح احتمال استا ده زم احتمال استا کنا سا ایده سه ده دا لیو سه نا کنا لیو دا پرونگ دا پرونگ خیب دیر کو کنا سا پای شو کنه خیب ډیر کو کنه شا امو مړ چې کړه نام دی اپړو مو نه دا مطلب دا دا چې خپل سمنه خبینا کو چې کیندا کنه او په میرو په خبره شه دخل اندازي نکو میش په مجلسه شه دخل اندازي نکو او دا نه چې کړه نو نه چې کیندا زیاړه شری او خلک وی ویټ کی سره وی او نه را خلک وی دا پرو مو خپل خبینا کو کنه شا نو بیر او بهر ته وځي بیا د همزري غونې وي خلک ځنې ډارېږي که نه ښه لکه همزرا یې شوي که نه یې نه ډارې را ډارېږي که نه دا بهر کې وي بهر یې بیا ډېر روب ده که نه بهر چې کوم ده بیا خلک ځنې ډارېږي ولا يسأل عما عهده وکیم کسی چه پاتا ویتا ولگی مالی مشی ویتا چه کیم نکنه شام خاوند مضاف دا ان دخلاک کرتر نوزی فاهدا روم جوړ شي دنا وان خرج او کوزي اسد از مرای جوړ شي دنا ولا يسأل عما عهد او پښتنه نه کو دي اله جلنا عهد چې کیما مې دا مليمت معهود سری کنه چې کیما مې دا مليمت سي اګر ولا پښتنه نه کو کنه شام شام قالت السادسه سپېژمه وویل زوجي ان اکل لفه بس دا چې کیم ده کنه غم جنولی دا چې کیم ده کنه ویل شي او پراګندا حالت ته پریشانې ته چې کیم ده کنه اې دې غتا چې کیم ده کنه ویل شي شام سوچ مې نه کنه اې دې غتا ویل شي او دا رنګ دې را چا په کیسه شه د خلان د زیتا ویل شي کنه شام بیا یو دا مدحدو کنه شام مدحک کفیز قالت الثالثه دریم اول زوجی د مومړ داسته ان اکلا کچره خروق کله فار شي خوري غریب داس نه وی یو چدا له مت سلام علی دې لکړه کا ګرم مړی دې دې لکړه کنه سوی دو کا یمادو کا په خاد جې کیم دا کنه شا شنه به دې دې لکړه دې کیم دا کنه په سلام علی شي دې دې را شي خوري کنه نه در دې غان کو کنه شا سوی نه سره خدا دې چې کېر چې کیم دا کنه ډېر غا کو او به دې او ډېر ما کورې خدای نه ما کورې نه کو کنه شا ار شي خوري کنه شا ان اکل لفتا کچر فروق کو ار سی خری وای سره و غریب کچر شک کو استفا ار سی سی کنه زکا سودو دی ور دوله کړو کا چای دی ور دوله کړو کا شناوی کا ترخاوی کا پیراوی کا یبه دی ور دوله کړو کا سلی دی ور ار سی سی کنه سا دا غانه کو کنه سا وای رستا جاو کچر سملی لای التف غریب پټکی مونږ پټکی دا زیر نوی چانیو نیرو شراکه وخره هغه کبار ورته وخره یا سر در خپل پټ کای سر کوم شلون نه کو پټ کی ځه خپل پټ شي کنه سا د ستر اول نه جوړوي کنه سا ولا یولج الکف ونو داخل ویدا لو لیعلم البسا چرای ملیم کو جه کم دا کنه البسا اغا پراگنده خلق اینا ده خلقه دا مانا چه خلقه بخبره تدائی لوس نه را چاوی لوس را چاوی لوس نه را چاوی دخل اندازی یا خلق به خبر شو په کیسه ته دای دخل اندازی نه کو کنه شا ته دا روز ور داخله وی کنه ور غوی یا ور داخله وی مره په منه ټولا کوي نه نه خلق کیسه نه ټولا کوي کنه شا دا یو مبحث ولا کنه شا و صحیح دا چې دا مت خنو دا سم دا کنه شا لکه مثلا د عرب څنګه دا ډیر د عیب خبره وا چې فروخ شو یو سری ډیر کړلو او جماع اقامه کړل او بیره کنه ولا یولج الکف ولا ور داخل وی لوس چیرې چې کیم نه کنه سزه شرک تلوس نه ور داخل وی له یعلم البس چې کیم نه چدای ملیم کو هغه غم جن ولا د سزه چې سزه مثلا سزه رات تا څه خفیان یې ده څه غم جنې یې ده کنه چې په باندې ځون خبر کو کنه شپه باندې ځون خبره وی کنه نو وی دی قالت السابعه زوجي غایا یا دا مانا چه بدینه ده گمراه ده و عایا یا پا پستا عین سره کنه عین ده عی عی عجز تا ویلشی عجز چه جمع مخه نوینی کنه شا عجز وی کنه شا جمع نسی کرائی کنه شا تبا طبقاء طبقاء طبقاء دوی معنی دی کنه شا دیتا ورشی طبقه دیتا ورشی او چې دا خپل ګډه او دا خپل سینه د سده د ګډه او د سینه سره ولاګوي کنه شا بیا په سره ور سمري او دا خپل ګډه او سینه ور سره ولاګوي دا د عرب څنګه دی ور د عیب خبره وا کنه شا پیری کنه بار حال کنه او دا مطلب دا چې ویلې مې کیسه ته ځون رخ په خړې لړې چې ځون رخ په خړې لړې دا ونه خدا خو بیا نشي چې کیم نه کنه شا خو رغ غاره چې کیم نه کنه اچھا جی تو مطلب یہ بہونا سرا پہ یلی کنا شا دا یقین دا کنا شارحین بھی آئی کنا شارحین چه کلا چه کم دا کنا بیا دا بینا مافی چه کلا سینا و گڑا چه کم دا کنا پر شده بنده چه کم دا کنا شده دا سینا و دا گڑه سرا ولا گوی بیا سری چه کم دا دا مخش حساس دا دا چه کم دا چیتا شی و دا ورس کیا حساس دا چه دا جماع پشی دا چه گرد وی شو کنه بیا چې دا څنګه شي بیا خو سره ته خوان نه درکوي کنه شه طبقانه دا مراد ده چې ګډه او سینا دا د سده د ګډه او د سینې سره لګوي دا راس کو ورته ملي کنه شه بیا چې کیم نه کنه دا هغه ورځ چې حصہ څنګه بیا چې څنګه شي بیا خو چې مانسی دا سپیرا بیا دی وجنه دا سره ته خوان نه ورکوي کنه دوی چې طبقات نه یور مې طبقات کنه شه ویری کنه طبقه ده کنه سا نه پوهه ده باندې دا مولا زکریا صاحب رحمه الله لیکلی دی کنه چې دا حدیث څه چې دا کیم ټکی نو غلی دی چې سما نه وی کنه هغه معنا یې کا ته پښته شي کنه زکه چې په عربي شه رسول مبارک دا ټکی ویلی دی بیا ته بنا غاښوي چې رسول مبارک په عربي شه بیانوي عربي یې وځبد ته په پښتې شه بیانه وی چې کیم ده کنه یا په اردو شه بیانه وی یا په پرسی شه بیانه وی کنه چې کیمه معنا وی کنه هغه معنا کا کنه تلیفون له په وله له پر کنه او شارحین د امر خطو په تو په ځای دي کنه شه چې زه هم یې سره کړای نه دي کنه وی دی کنه بهر حال دا حدیث دې تشهید پر طبقه طبقه ده وپیدن طبقه ده امرا چه به وقوف پی چاره نشی حلقوائی ویشه دا غاز چاره مطبق مطبق دا مانا چه حجوم یه پا بندروشی لی چاره حلقوائر شی بے وقوف بی کانا سا ویتا پرتیوی چاره دیره کانا سا این سره جا کلمان یا زر زر چاره حلقوی کانا ایغه بنده بیچاره حجوم نوی کانا سا ویره کانا او دیتا ورشی او طبقا دیتا ورشی چه دای چه کم دا کانا داین داخت کو کانا سا چه پو سزا بنده په بیره کنه ده ده نه کسی کنه ها مانا اخمانه تسوی قالت صابعت اومه اوه زوجی حولمو غایا یا او بدینه ده گمراه ده داسی ویلی دی روی شک ده او یا داس ویلی دی چه آیا یا او پا پستا این سرا ویلی دی کنا حولمو چه ده ده عجز ده نمار ده نو بیده جمانو شکرائی تبقا او ده مخون به وکفتا یا ده مخون ده ده این راست جه پسه ده ورسه ملی گڑا و سینا ده سده ده گڑا و ده سینه سره لگوی کنا اچھا جی دا عورت چه حسا چه خیطا وی کنا ده جه ما اولا ریغا شی کنا شی کل دائن له داء هر عیب ته بدا انسانونه سے موجود دا کنه دا ته پر عیب دا کنه شان او بیش یا که خیال می وی کنه شا دا دروازه مخ ته دا برنده چې جوړه یا چګه ستنی ور کو کنه شا چګه ستنی ور کو چګه چګه کنه شا په برنده مخ ته دا چګ روشي کنه شا الو الو خلک کرینا دا سی یقین دا کنه شا ایته مو خوان یا دا کو غالی کرینا دی کنه چګه چګه مټه دا معنی چې عزت منه خلک کنه او طویل النجات ابي حال کې د منجلس ځای ته ورنږدې ده ویلې ځکه چې حال کې ځای ته مرکه درتي اته ځای ته بیا اته ځای ته مرکه درتي بیا د ضرورت یې د خلک د بیا کېرې نه زړه زر کې خلک ورمنډه په جاله روزه مرکاتو کنه شا روزه مشوراتو کنه کیساتو کنه زر کې خلک روبې دي کنه شا زر کې راځي تر روزي کنه شا هغه چې کوئی سره ایدا مو خاوني شور سره ایدا هله ټوله مې جوړه ده مو مې به کار ده په ټاک کې ټوله واله کنه شه مالک خیر من ذلک مالک به تر من ذلک ده مذکور نه کنه شه شاوی کې مې کیسه وکړه کنه خوندونه برېش اې ټوله نه مو خوند مالک اب احتار ده کنه شه نو بیا دې یو یا ذلک احترام اې رسی ته چې کیم ځای په ځین کې د صفات په باره کې حاضرې دیو مثلا شو چې د مړ صفات په بځای کې د صفات خورسي کنه او بیا ورمونه ډېر پلک او مخشه چې کیم ده کنه دا طریقه وا کنه په عربش چې ولمونه به چې رولل بیا خامخا وي چې کیم ده کنه داس کې داسې بجې مجې به تواله کنه خوشی ده پر ولمونه به چې رولل بجې به تواله سوسینا به چې کیم ده کنه به تواله یو چې چیرته بجې ده دا سوز ورشه به خلک کوی چې دغه دا یقین به دې دې جمیل الولوی هلو کې دي کنه سو المنور باندې دی وجه چې لرته دا کوي کنه ٹھیک شو قالت الحادیت عشرت یہ والا سمجھ پا کنا ذکر ہے دا آخری صدر زوجی ابو زرع فما ابو زرع اناس من حلی ازنیہ وملعا من شحم عزدیہ وبجحني فبجحت الي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق بشق يا بشق فجعلني في أهل سهيل فجعلني في أهل سهيلنا وأتيتنا ودائتنا ومنقنا فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح دیو تا ابو سلمہ ویل چی دی سلمہ بلور بل تا ام سلمہ ویل سلمہ میر دا یو ابو زرع دا بل ام زرع دا دا شده ام زرع دا کنا و دا ابو زرع دا امو هون چی دا دا ابو زرع دا فما ابو زرعن تو دا پادشتا چی سکتا ابو زرع نو بیده فما ابو زرعن سکتا ابو زرع تو دا پادشتا ابو زرع خدا سرائی دا خدای دا دا سرا پا دنیو پا آخرات سوکو ایو زین هم ده من دل اولا را پا شک مکام شد با حل غنیمه شد با حل سیم یز گنده شد او دراوی که ده خط ده غرل آمنه تاویل شد غرل آمنه میز کیر که ده غرل پا اولا من ده میز کیر و دیر پا غرل پا دیش وی میزا وجدنی ملاو کرم اندل ده مولا را فی اهل غنیمتن پا اهل غمیز گنده شد نه ده غله هوري وا او نه ده مزدورون هوري وا کنه خا مزدورون مسکت کرا خلق یا و کنه شا سی خوری نه وا کنه داس کا پیرو فجعلنی فی اهل الجوی کر ولا مولا را فی اهل بدا سے اهل سے سهیل نه کہ پیشا وزینہ دے وسیونے وی سهیل دے وسیونے وزیتا یعنی رائے نه ده یعنی رائے کو کنه شا رائے کو او په دې کې سم څنګه ګره خلک مو په دې کې دې ته ویل شو چې دا مخشه وخت یې خو درشته وکړ څور کنه شا مخشه دا دا یو یو نو ودار کنه شا یو یو باندې وکړ بال کو کنه شا زمبال وې پر وتاړ لو کنه خاطر نو کنه وې پر وتاړ لو یا یو له ودوار یا یو غو یا یو کنه شا بیا یې کله رخ پسته شو لکه کنه رغه پسته شو بیا دا سره ټیل کړ بیا خو یې په وې څنګه ول کنه شا یاره زور پټا کوا سچ صدا کنا الله جب سلام نه لا ویلی یو غلط نه وګ بیا خاتم ار غیسه دې روزي زم دې پت یک په میړی یک کنا سر کا سوده دی کا کی بنی نه دی کا غری دی کا ته ځای دی چې کیمار غیسه سره روز سوچ مې اسی کنا اچھا جی دا هله چې کیم دا کنا دا خیر مړ شو کنا ابو زرع شو دا شا دوز گره چه کم ده کنه ده ابو زرع ده زی صفت کو نو بیس ده ابو زرع ده زی صفت کو ابن ابی زرعن بچائی ده ابو زرع تو ده پاتا صاحب هم ابن ابی زرعن سیک تلا بچائی ده ابو زرع ده خدا ده بچائی ده مزجعو کمسل شط بتینا کمثل شطبتنا شطبه دا دا خجیر لاسته تا ویسی دا خجیر لاسته دی خجیر لاسته و خجیر لاسته فاصله ناری وی کتو سی خیال وی کنا وزده وی ناری وی خجیر لاسته یا خدا برا خوٹه خوٹه نوی کنا لکا مندون ناری وی بیا خاص کر چه دا خجیر لاسته دا پخینا لا غره که شویه که کنا شا پخینا لا غره که یا غالیا ناری سی کنا شا ها نو زکر کنوی نو زکر اچھا دا بیا بوزنا زیای څه ده کنه کچره مثلا د پښتې زنه وخله بیا خدا مانا ده چې دا دا څه دنګر کا وځه ده دنګر کا ده وای شدا څه دنګر کا ده لکه د خجیر لاس ته سوي چې هغه په خزانه کاټ کې سویا یې کې کنه اله کنه زکه دا ځان او زکه کنه شا وای شو او یا مثلا د مزیانه کله کاټ وخله دا پرې دې زه سره کنه دا زره وخله ویلې کنه دا ورغیم کی دا یو لوستنه کنه سا دا مړه وی دا یواله اچھا جی ابن ابي زرعين هم ابن ابي زرعين تک پر یای ابو زرع مرجعه دا خان دے دا یا خدا خان دے دا زنه مراد دا یا زید پر تیر دا کما سلے شرط بتینا اصل سے زفت صفت موصوف تا دا شرط بای موصوف تا ولا بسل دا صفت تا دا مصدر مبالغه تر پر حمل کړه دا کنه تو هو مصدر دا اصل سے جی کیندا کنه مطیع زره مراد دو کنه شام دو مطیع او فرمان برداری دے پلورا خپل دو مطیع او فرمان برداری دے میرا خپل دو و مل او کسائها او دو ډکوین کې دې هغه پټکی خپل دو کله کله غاړي مطلب دا څه کنه چې کم زرس کې وی کنه شاه بیا پکای چې په زور باندې بدل کو کنه په شور کاشي په پټکی شه ویره کنه ویره کنه نه دیر لای نه درو ایشو کنه او ایوا معنی دا دو کنه سام چه دا ده عوش نش عوش عوش چه کم ده کنه دا غا دیگه غاتا ورشی چه کم ده کنه دا ده مرغی منزول استوی کنه سام مرغی منزولا دا مانا چه میش کرنا ده مرغی منزولا نجوڑای ای مرغی منزولا یا خدا مانا چه پیش هر خلی پلی ویشتون و کاری وی پسه کاری وی پسه ای میش کرنا ده مرغی منزولا نجوڑای چه خلی پلی گان پسه پریت بی گانا شا یو یا دا کنا ده دینا دو چه دو جه کیم ده کنا دا سوزا دو چه به حیا سوزا ندو زنکورا سوزا ندو چه مثلا دوی میش کرنا از مرغی منزولا جوڑا کولا که مرغی منزولا سوی پیش خو مرغی بچیون زیر روی کانا سا دا میش وینزا دی میش دی کرنا منزولا نجوڑا وی چه دا دی دو بچیون زیر روی و دا دی دو زنکو کانا و بیا بچیون یسی کانا سا پاک دمن یسو دادو کانا سا دا منا که دایش شا دا خوش و دا خدای نه دا ابو زرع صفات یا وکړو دی او مې ابو زرع صفات یا وکړو دی ابن ابي زرع صفات یا وکړو د بنت ابي زرع صفات یا وکړو د جاریه د ابو زرع صفات یا وکړو کنه اې د ټول صفاتینا وکړه شا قالت اې دې دې او مزرع علی دې دا شو زه څه کنه د صفات یو دې دې دې چې د خدای قدرت ته کسا خرج ابو زرع یو اور درنا وته ابو زرع دې کېما گئے زوړ نه وته او سک کلام نه وته په ټوک شه ډېر کې وړه ده دا څه ور کیو ته پیرا وې ډېر شو کنه شکل په لای نه په شان نه پړونګې یلا باندې چې دې مشکل دل من تحت خسرها لوبیا دغه تشی دغه میرنا دا میرې غټه وړه او کراچی غټ غټ بیا چې دا کراچی غټ غټ وی کنه بیا دا چې مثلا سم دي کنه دا خو بیا تیرا کوم ځکه نه لګي دا نه چې دا څه تداوی په څه دم ځکه و دې بل بل مار څه دا څه راوي بس راوي چې کو نه کیه وټه ویشه بیا دا بی دوا ولنگی وی کنه سا ولنگی دا دی میر لون دی دا دی سر پیلا ولی دی ویر که کنه سا دراوی چه دنا حقیقتا ولنگی مراد دا دی میر لون دی دا دی سر پیلا ول کنه ذکر چه میر یو آخوٹا ازا به پسی دا لوم یا زی سده چی یو دا پای دا یو دا پای دا دا دو لنگی پر دی مخی ردل دا بچیون یو دا پای راو دلو بل دا پای راو دلو دی پر دی کم دا مخی ردل یلامان من تحت حصر حاج مخی ردل دی دو سر لوم یا دی تسی دی دینا بی رمانا تینه پیغه دوی اناره سر بیا دا خدای قدرت دا کسر دا میرنه ورکنه او تو جکیم دا کنه دا خدای ولی دلای دی خوان دی در کرلو فرکعت بعده بیا نکاح کړو مورث یې د رجل د یو سړي سره سریان یا دا سړی و چې سردار سړی و عزتمان سړی و رکبا سریان سورلی وکړه د په ډېر ازرفتاری اوس باندې کنه شا و سورلی وکړه کړه په ازرفتاری اوس باندې وکړه اچھا جی وا هدا خطیان او خص یو دا د صاحب پر خطینه وکړو څه کنه شا دا خط په بحرین کې زیاده په دې څه نه دی جوړېده ویلې کنه خو یې چې ګډېر سره شو کنه شو سزا چې کوم نه نوی مړنه سوي کنه شو دا دا زیرا خوشې دي نه ځان دي نه مړ ډېر سره ځوي کنه شو نو به ا ډېر سره ځوي کنه کونډه یارن شا قالت دی ویلی دی چې دا داس مړنو فلو جماعت کل شیء اعطانیه که زه سره ټیل که ټول هغه صحیح نه چې روکړي دي د موت هغه صحیح نه ټول که سره ټیل که ما بلغ اصغر آلیت ابی زرحن نه رسېدي هغه نعمت ته جا کو وړي کس کې نه دي د ابو زرع څخه کې نعمت نه وی کنه شه د ابو زرع ته هغه وړي کس کې نه دي چې کې نعمت نه وی دا ټول نعمت نه یې تنه ورته سمېږي وړي کس کې لې شي نعمتي نه خدای جما ده نه مراد وینه راستنه وي نه مراد صاحب دا به وړي کس کې لې شي د کیم نعمتي نه جدي کنه اې دې له دې جاده ته ټول نعمتي نه نه ورته نه دل کنه صاحب څنګه دې عذاب ته کې دي کنه صاحب ما بلغ اصغر عالیت ابي زرعين کنه قالت عائشه دا کیسه وته ورسره یو څه لکه دوه نه خوښه و ورسره شو کنه ورسره شو زاله تو ته د پر داس کیا کنه شا بهترین خواص خلی یو را واسه داس دی میږي خلی دا فرق نه دا چې د بیا تعلق ورکړه او زه تعلق نه درکاو کنه شا دا تعلق ورکړه او مې زرا تا کنه ورکړه او دا تعلق دې کیمدا کنه نه درکاو ٹھیک شو دا یو خلی سروي و وی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وانه كان کان الجیشو کان الحبشو یلعبون بحرابهم دا یور سکیم دا کنا مسجد نبوی تا حبش رو گلی وی مسلمون وی کنا بیا دی پا مسجد نبوی شه پا دی نزه بند سر مشکل دل دا نزه سری مسجد نبوی شه کنا دی بند سر مشکل دل بیا هر دا اشاوی چه ما قتل یا رسول مرک زب پتا کلوی چه کسا کنا پتا کریه کنا چه منه وی پتا و قتل میں کنا شا د پوز دې سره یې کنه ورځري چې زوړا وي او کېل تا وی وی لورا وي خپل زړه دې سموري چې ډېر میندا ور ودر دا نه مو زړه چې سمره میندا درې دل ور غوښتل اټوله دې در رسول مبارک چې کیندا کنه مو ته اجازه تر وکړه ورني ولي آو کنه شا چې زن ورنر دې نه شوی د داخله چې باز ډېر دل نه را باکه څنګه نه سم بین دا حسن المعاشره مع الاهل کنه سمره خپل وخت دې رسول مبارک د خپل کرول سره وکنه هر دا شیر رضی اللہ تعالی عنہ ویلی چه کان الحبشو یلعبون بحرابهم وی حبش چه دی چه کم لکنا لی بی سرک للی پیغی نزیاق پلی سرا فسطرانی رسول اللہ سلم بی پتک مولا رسول برک وانا انظرو او حال لا چه زور کسا کنا پتکری امو خبر کتل میں فما زلتو انظرا میں شاوز چه موور کتل حتی کنتو انا انصرفو حتی که چه شوز چه زور نلو کرده دل پا خلا زما راست ما کنه یو کوم مرګ داس نه ورته ویل چې باب کنه راست لا وکړه کنه سا او بیا دې بیا جو یې حضرت عائشہ چې فقدروا قدر الجاریه الحدیثه السن تو خپل اندازا ولا کوي فقدروا تو خپل اندازا ولا کوي هغه اندازا د وردارې دله د هغه جنې د نوی عمر ولا اغا اندازا دی وردر دلی دی اغی جنی دی نوی عمر ولا چه دو وروی لحوا چه سمر پر وی دو وروی لوڑا بی کانا شا تک شو مستری